نور الله ډېر ډېر شکر په دې دا کول پکار دي کوم ټول عمر په سجده پراتیو تر مرګ نو دا د دې نعمت شکر وې دا نو چې مسلمانانو پیدا کړی خلق السماوات والارض پیدا کړی الله اسمانونو او زمکه بالحق آیا یو بنی آدم د منته لار سموي د نبوت او د بشریت په منځ کې منافات ګڼلو چې نه نبی څنګه بشر کېدای شي نبی خو چې ته فرشته یا بشر یهدوننا آیا یو بنی آدم یهدوننا منته لار سموي فکفروا د انکار کړو وتولوا او دې د انبیاء د تابعدارینا واستغنا الله واستغن الله الله د دینا بے پروا شو الله غنی حمید الله بے پروا دی حمید استاد شو زعم الذين غمان کړو ها کسانو چې کافرو الله یباسو دا چې چرګم دی د قبر نه راوي مستشي نو دارنګي یو مومن با افسوس کی چې ماولی رګر ځان نو کړولې ذالک یوم التغابن دا برئی دا افسوس ایو مانا جواهر دام کړي ها ذالک یوم التغابن دا بدهار جیت رزوی چې څوک د غیر او څوک د غټي اوس چې کنه فلانه و غټي او فلانه و غټي الله یې هار جیت رز رست را روانه الله دې رحم وکړي په امت باندې الله دې خپل قهر او عذاب نه ساتي الله دې امت توجه دین طرف ته کی ذالک یوم التغابن څنګه خلک دنیا لپاره یو نه کی دین لپاره ځان لیوانه کو څنګه خلک ته ځان کوي نه دنیا لپاره څوک بیا غړيږي څوک چوي وي د دین دی ونی در کم پیدا کی چې هغه په دین باندې ځان له ولې کی ذالک یوم التغابن جواهر کې معنی دا دا ورځ د بهار جیت د ګټلو غوړلو خدا غرض دا او چا تغابن معنی د خسارې ګړي دا ورځ د تاوان دا دا ورځ د تاوان دا الله به هدایت کی زړتا والله بكل شيء عليم الله پر یو شیدانه په هه واطیع الله واطیع الرسول تابعداري کوي د الله او پیغمبر د الله فهم توليتم کسر واوړي دی فإنما على رسولنا البلاغ المبين نبيشك زمو په پیغمبر باندې تبلیغ د ښکارا دغه له سما حق خبره کوي باقی ستاسو د الله معامله ده الله والله رب العزت لا اله الا هو نشته د بل حقدار د بندګۍ لایق د عبادت بل حاجت روا مشکل کشا سوا د دغه الله نه وعلى الله تعالی باندې فليتوکل المؤمنون ځان دې سپاري مؤمنان د باج خلکو لپاره بیبي او ځامن د هجرت فی سبیل الله نه مانع جوړ شي مدینه ته هجرت نو کړي نو کله چې آیاتونه رالل ډېر په غوسه کې رالل الله وی وحستیره اس معافیو کوي درگذرو کوي وان تعفو کچره معافی مو کا او سزا مور نکا وتصفه درگذر مو کو ملامت منکل وتغفروا او بخنه مورته وکا کردم پر آواز ولا فإن الله بشک الله رب العزت غفور الرحیم بخن کې له مهربان وي انما اموالکم واولادکم فتنه بیشک استاسو مالنا او اولاد فتنه دا ازمائش او امتحان دی دا الله نو یریږي سمره چې مو وسه طاقت وي واسمعوا قبول کوي دا الله حکمنا واطيعوا تابعداري کوي وانفقوا مال لغوي خيرا لانفسكم دا به ډېر غوروي تاسو د نفسونو لپاره ومن يوق شح نفسه او سوق چې بچ کړې شو د بخل خپل ځان نه ځان له څه شوا کو او بل مسلمان له په ترجیح ورکا فاولائک هم المفلحون ندا کسان هم دی دی کامل کامیاب ان تقرض الله قرضا حسنا کچر قرض مور کو الله تقرض خیستا